که قدری دو که کنز ده که مختصر ده کتاب الطهارات تعبیر هر څه نه منې خو طهارت نه مسله شي شي کنه فکر ته به طهارت نه شریک کیږي او د سې د غسل بیان یې بدل منځ بیان وی کنه چې کله د منځ ولا ببین ختم شي به وته کنه سک زکات و سک رجا د کتاب زکات شي یا کتاب صوم شي به پسې کتاب صومي بیا پسې کتاب الحج وی پسې کتاب الجهاد وی دین مدار په پنځه شی باندې ده یعنی ټول دین مجموعه پنځه شی نه دي اعتقادات دي څه خاص عقیده دي کنه هغه عقیده به حامل وي هغه عقیده به لره وته به ته مسلمان کېدل شي وته مسلمان دي ته وي د دین مدار په پنځه شی باندې دا په اعتقادات باندې یو ور چې ځون مسلمان بیلې به اسلام چې کیمه یا کې د مطالبات نه کو آ کې دا به لري اعتقادات دا هو بالکل اصولي احکام دي کنه او بنیادی هغه دی اسلام ډیره ته په اعتقادات باندې سیر نه وځي ا توحید حقیدا د رسالت عقیدا د قیامت عقیدا ا جنات و د کنه دوزخ عقیده د ملک عقیده دویم عبادت دی په دې دین شي په دې اسلام شي سکنه خاص طریقې دی په طریقې به د خپل رب عبادت اکه بدنی مالی مرکب منهما او دریم معاملات دي معاملات من لین چاته صبر کول چانه سو خستل معاملات دا د دین شعبه ده چې موږ یې دین نه دا اسکاټ کړی د معاملات بدقسمتۍ دی وجنا دین مې منحصر کړه د په عبادت شي جماعت ته حاضر سه محدود ده چې مين دا رزقوت ته رجاد او حج دا دغه مې دین به لیکنه نرا چاره شې مې زون عزت کړه دا او نرا دین حسان به معاملات دریمه مرتبه ده دریمه شوبه ده دین معاملات معاملات شاه اسلام او دین میزر هنمایي کړی دو اې هدایت دی اې خپل ضابطې دی د اسلام د ضابطې مطابق به هغه ته معاملات دي چې شای کنه خرڅوي یا شای وخره د بازار ولا کاروبار بيوع شول اجاره شول کنه ا دغه د پرا کنه اسلام خپل ضبطې بو کار کې دي ضبطې مطابق په کنه معاملات پیدا وي اعتقادات عبادات معاملات معاملات ای دین شعبادو بلکې هدې کتاب چې وګوره سلویر جلد ده نه چې کوم جلد مشر کړه دا په عبادت باندې مشتمل ده دا عبادت ولا حسابو بلکې ته چې کومه هداوی ساکنه کتاب النکاح نه بیا الیابو کې چې کوم یو سکنه کتاب البیو کتاب الاجاره درې جلدینه نه را ته پوتې دي هغه درې کنه په معاملات شي دا یو په عبادت شي دا دا روبه حصہ دا په عبادت مشتمل ده او دا درې اربع دا معاملات دي نکاحات هغه منکحات یې معاملات نه دي دمر اهم دي امیر هغه دې دینه کټ کړی دي معاملات کنه نکاحینه کسا یا تلوکینه کسا یا تعذری قوانین به وی کنه چانه چې څوک نه جرم وشي خلاف ورزي وشي به د پر خپل حدود او تعذیرات مقرر دي کنه ایته مزاجرات وی تویل شي کنه دا دین حساب چا کنه قتل کړه دا په قصاص کې کا چې دا په قصاص کې دا د دین وچاله ولو کنه دین چار دی وکړه چې دا ا قاتل نه قصاص وخله یا غنه لوس پر کې یا کنه حد زنا په چا جری کې حد سر په چا جری کې مزاجرات او پنځمه حصہ آداب آداب کنه دا د دین حصہ د پنځه حصے کنه دا ټول د اعتقادات نه وسه په آداب یو دره باندې مجموعات دین وته ویل شي په دې کې یو حصہ کام وی کنه اعتقادات خو چې سره دی مسلمان وته ویل نه شي دیندار وته ویل نه شي دا ملحد دا یا کافر دا یا کم مکایدا او په دمر کې څومره نقصان وی کنه دمر به د دین نګړه وی کنه فقها رحم الله واچ شریکو کنه د کتاب او طهارت باندې اعتقادات خو بالکل فقها بیانوي نه دا اوله اعتقادات کته او درنګ اخري حساب دین کنه آداب او دا فقها وی د فقه نه یستری دو کټ کړی دو فقها دا نه بیانوي ا دې کې د پر خپل علوم جوړ شوی دی مستقل علم کنه علم عقائد علم کلام عقائد آدی کا ذکر کړي و آداب چونکه په حدیث شې دمرا په تفصیل سره آداب بیان دي خطه به څنګه و غندې نبی سم خطه څنګه و غستلې خروب کې څنګه کړو شو کې څنګه کړو نو ستای څنګه و لړای څنګه و کنه او د سموته به څنګه کړو کنه یکیر څنګه گزارا څنګه و بیا گزارا څنګه و کنه نه ادا و هغه په حدیث کې په تفصیل سره ذکر دی کنه اې دې وجنا فقها وی کنه هغه ادا بنا بحث نه کو دا درې حصے فقها ذکر کوي عبادات معاملات مزاجرات دې کنه به عبادت مک دا رمخ کې په معاملات مزاجرات نه ځکه چې عبادت ډېر اهم دي په ډېر اهم دي دا کنه اواله دې کنه بحث کو عبادت پنځه دي بیا خطینه مې چې میس کې کنه دې پر دا خرته چې عورت په دې پټوي مخ په دې کې بلې په ترا باندې وي کنه او دا رنګ کنه طهارت په دې وي کنه نیات په دې کړه وي په دې ټوله شرط شه اهم شرط طهارت ده طهارت په کې دا اهم ده دې وجنه اواز دې طهارت نه لري کنه المزه کا شرط نه کتاب او طهارت او دې را پته ولګي چې اسلام په طهارت باندې سمره زیر کې واره وسو کا چې کنه په طهارت ځای کې کنه په پاکي کنه او په پاکیزګي باندې کنه هغه باندې لګیږي هغه روشي پاکیزګي اسلام شي کنه په طهارت باندې په پاکیزګي باندې ډیر زیر ده چې سمرا کنه طهارت باندې اسلام زیر وکړه ده په سپي پاکیزګي باندې د مر په بل دین شکل د اسلام خصوصیات دي کتاب او طهارت ا ترکیب پر حال باندې دا خبر ده مبدای موضوع چې هاذا کتاب او طهارت دا ایس یکیم بحث تا و دا کیم کنا مضمون روان دا دا کتاب و طهارت تا یا کتاب و طهارت هازا یا منصوب ہے چی اقرأ کتاب و طهارت منصوب یو یا کتاب مصدر دا و فعال وزن بنده خپل منادو کنو زم و جمعه جمع کول دلول بجول ا ت و ا ر ت مسلې هغه جمع شوې دي یا په معنا د مفعول یې کا کتاب لکه لباس معنا د ملبوس سره د مزده ده معنا د مفعول بنده کتاب ا ت و ا ر ت یعنی مجموع ا ت و ا ر ت ا ت و ا ر ت جمع شوې مسائل په لغت سره جمع ته ویل شي یا جمع معنا ده یا مجموع معنا بنده او د فقهاوی په اصطلاح کې کتاب چاته وي کتاب په مختلفې ژبې کې په مختلفې معنی ورسي چې کله اوس وي شاشي ته لوټ شي نو روات لوټ شي آج یې کنه کتاب ته کورې وي کنه پاک نه مراد وي یې کتاب نه کنه پاک مراد ده ټول په ټول قرآن بیا اطلاق اطلاق او دا رنګه په یو یا په دوی آیتې باندې کتاب اطلاق وکنه یو آیتې باندې کتاب په باندې کتاب اطلاق وکنه او په نحو شي نحوونه نه چې کتاب ته کوروي به د سبي کتاب ده ایو کتاب جو کای کن ایتا کتاب دی بیا مرادی بل کتاب نه وخره دا چې په کتاب څخه داس لیکل دي کتاب ده سبي کتاب ده او لیکل ویل کتاب ویل لیکل و سبي دا دا مشهور نحو امام ده سبي نو مرده ده مشتو سمنه خبري مشهور د نحو امام ده ا خلیل شاګرد خلیل ابن احمد دا مصری و دغه د عربیت او د نحو لوی امام د صرف نحو لوی امام ا دغه ته راغله و حدیث یې ونویل سبای حدیث ته راغله و ګه د خلیل دانه نه خوستو چې نه را سبق تر ویلې دي که حلی حدیث راغله د خلیل دانه هم هوی کسي چې دا کله لوند سبق ته ویلي حدیث کبیل کني کبیل چې برات په ترولو کنه فاتره وته لګي را فاتره وته کېدره مرفوع به منصوب له منصوب به مرجور ویلو کنه عبارت شی بالکل ګډبړ وو بیا خارج کو وی اصل چې ته کنه نحور ویا ولې به حدیث ترسا دا یا پښتین و بیا دوکای نه کنه چې فارم شي بیا کته بیا بدل کو کنه هم هیکته به ته ضرورت وی کنه لور لو په نحو پسې کنه نه خو یې زکه ولا زکه ولا زکه ولا زکه ولا کنه چې پسې مړ شو کنه حدیث نه نه ویل بیا کنه هغه نه خو ته یو ورته ته چې پنه خو شي کنه یو امتیازي حیثیت یې کنه حاصل کړو بقیدا کنده په لیډر شو پنه خو شي امام په جوړ شو او دا کتاب یې ولي کولو کنه پنه خو کتاب یې ولي کولو دا د دې غلطي برکات وه رسوله مجري ویلو ان الله بريء من المشركين ورسوله فمشركين وراتب کړو و چې خدای په کچه د مشرکین نه و د پیمار نه به زوري چې موږ به په طریقه په طریقه ولاړ به زوري رسول نه موږ به څه پکې ویل سره په دې کنه پرې کوي ها دا د څو ویل کنه رسول ما یا مجری ما یا کان چې داګه مرفوع یا په محل د الله راتب تا ان الله بريء من المشرکین ورسوله دا په الله راتب تا محل د الله باندې بیا خپل معنا دو کنه طائفه من المسائل مستقله سواء كانت مستقله من نفسها او لا طائفه من المسائل المستقله سواء كانت مستقله بنفسها او لا هي مساله مجموعات بلا شيء چې هغه زون ته مستقله ما چې زون ته مسلوي نيه د مخته سره تعلق وي نيه د ورسته سره تعلق وي دا تعلق نه کېدل خو په واقعا کې داسې وي چې مخته ورسته تعلق نشته لکه په اخره ان کا سره به داسې کتاب لوکتا روشیتا کتاب لوکتا چې هغه ورخه یې مې ا ورخه ما مسله په ذکر دی کنه مخته چې کوم مسله دی کنه اس نه تعلق نشته په دې کنه جهادي مسله دی نه رسم مسله دی نه د ورسې کنه سم مسله سره تعلق ته هغه بل قسم مسله دي او یا په واقعا شي تعلق وي او د مسله په تعلق نو به چې نازي خدا ځون ته مسله بنو لکه کتاب الطهارات دا لکه طهارت مسله دي او په دې باندې اطلاق چې دا کتاب ده ځون ته مسله دي امخته ورسې تعلق نشته حالانکه ورسې تعلق شته دا خو د مسره کم تعلق ته المزه پر طهارت شرط ځکه خدا مسله ذکر کېږي ا ل م ز و ي پر شرط ا ي سره تعلق ده خو د ا ت ا ع ت ب ا ر د استقلال ورکو جنا ګل دا دمره ضروري دي چې کلمي نوای پر ځکه بیا زو تخپل مسلې دي ځکه دې وی کنه کتاب طائفه من المسائل مستقله سواء كانت مستقله من نفسها او لا یو ر کتاب صلات ته چې سمره مسلې دي ا دې مسلې بجماعت اصل دي یا دوا سوا دي دې مسلې ته کتاب دې وی کنه بدنه بعد بشي کتاب صلات فعالت نورمونه طهارت په لغت وی نظافت سپوی ته وی طهارت سپوی او په شریعت وی کنه ازاله الحدث والحبس ابه د سې لره کول او د پلیتې لره کول ازاله الحدث والحبس ابه د سې کنه کولا د سې کاټه ایګ لره کول دا طهارت ته یا په بدن پرې یا په جمعه پرې په پرې سکره پر کی لګولې دوه پلتی دې نظر کړه کنه دا ته تو حرف ته ولا شي دا رسول الله کړه چې دا تو حرف ته دې کې پر سبب سیکتا اصول فقہ شي مست سویایي چې دا ټول احکام متعلق بالاسباب دي دا غل مزیره چې کی سبول می زیدې پر سبب دغه 14 وه د 14 باندې فرض کو دا اوقات اسباب دي ارهډې پر سبب دغه شهود د شهر دا چې د میاشت رمضان ر برشي او مشر څه موجود وی کنه ژوند دی وی دغه میاشت تر برشو دغه درجه باندې فرض کو دا دا سکر باندې فرض کوي دا تبین سکر باندې فرض کوي یا په جنابت شي دا غوسه سکر باندې فرض کوي یو قول دا ده چې سبب د وجوب د طهارت د اودسو یا د تبونو یا د غسل د حدث ته د وارد به اودسي دا سبب ده د حدث یې کنه دا سبب ده چې د به اودسه شوله چې به اودسه نه وای کنه به اودسه ته ضرورت نشته چې جنابت اختلام نه وشي جولو نصف ورځ کنه بیا غسل ته ضرورت نشته غسل نه باندې فرض کېږي کنه خو چې اوداس مې موت شي بیا اوداس سره باندې فرض شي دا رنګه چې غسل مې موت شي بیا کنه غسل باندې فرض شي سبب د وجوب بیا کنه د حدث او د خبث ده خو دا سر پورې لري په دې باندې خو چا خو یې مناقض ده اخو جوړ حدث موت کنه اطورت متوي بیا څنګه دې باندې وجب وي یو شي ناقض ده او موجب یا ده وی چې وی ده اراده ما لا يحل الا بتوهاره اراده ما لا يحل الا بتوهاره دا سي چاره ته اراده چې آ بهر د توارت نه صحیح کېږي نه بهر د توارت نه خلولېږي نه الموزه اراده دې وکړه چې ظلم مینس کړ او دا څه نشته چې الموزه اراده دې وکړه دا څه در باندې پارس کړه دا خلیل المنده الموزه سره لوازم دي اټول لوازم یې دې باندې پارس کړه چې بیا دا سره وکړه بیا یا طواف اراده دی وکړه طواف په بهر دی ودسنه نه کېږي نه د حلول چې طواف اراده دی وکړه دی او داسه در باندې پرس کوي که په غسل شوی جرم دې باندې پرس کوي یا کرسی ته اوس ور لګوي مست قرآن پاک کې دا بهر دی طهارت نه نه جایز تو دې مکنه مست قرآن پاک اراده وکړه وای چې دا چې اراده کې بیا وداسه وکړه کنه ا ر د ا د س و ل ا ت و ك ف ر و ي ك ن ما ق ل و ي ك ن م د ي ر د ا و ك ك ن ا هو ب ش ر ت ا ل ح د ث و س ر ا ل ب ي ب د ي ش ك ب و د ا س ب ي يو ك و د ا د ا ك ن چې سبب د وجوب د طهارت ته پرا د غسل د پرا یا د او د سید پرا سبب د وجوب څه تا اراده د صلات چې موزه اراده وکي او په دې باندې یو مشهور اعتراض ده فل قدیره ذکر کړه ده چې دا هو کچری وسړي د موزه اراده وکړه چې ځکه مس کړ هغه نه پرې چې پرې شو پاندا ګناګور بیا په دوسه پر شو سرنګ ګناګور شو اې نه پر جواب دا ده کنه چې سبب د وجوب ته عرب ته پر اراده د صلات ته بشته چې شروع په شو کې بشته چې شروع په شکه ده کنه او کا شروع دې نه وکړلا دا اراده د رنګ چې اراده د رنګ کړه کړه خو مراد ابل مراد په ختم شو اول موجب چې در وجب کړه او کار کړه او داسې مکو هغه بیا سکه څه کې راځه نه رنګ شولا چې څه پر اراده دی وی درېر نه نس کنه شو پښه کې او داسې به پرس کوي نه اراده تو صلات قال الله تعالی ویل دی الله پک چې بلند بلا ده لوی ده یا ایها الذین آمنو اے احد چې تاسو ایمان وروړه ده هون آیات هدیم ول نو لیکلو اول سره ولیکو اذا کوم په صلات فصل وجوهکم بیا پس ولیکل الایا دا ټکا د رب پر حال باندې کنه منصوبه ویل شي چې اقرا الایا تا دا آیات ور پیر کوي پیرای کا تمم الایا تا اقرا الایا تا په دې دی باندې دروامه ځکه چې د ودسو د پلوړي پر سر په داګه ټکړه نه کشي کیږي کنه چې غون ته کې وته به کنه او داس په شروع شي بیا او دا مرفوع ویل شي الایات هذه هغه آیات چې او داسو نه ملي میږي ادا غدا اقرا الایات تمم الایات یا الایات هذه آیات دا غدا دا وته لکی مصنفین کله کله ولي حدیث ته ذکر کو کنه الحدیث چې هغه مشهور وي خالي هغه وان سره کنه هغه ولي کې مشهور وي کنه به اختصارا وي چې الایا الحدیث کنه ټول نه کې ځکه چې حساري ته جواب کو کنه آیات دغه دا یا حدیث دغه دا او کچره مشهور نه وو چاته یو دنو به بکنه پیرا لیکي آیات پیرا سره سوي حدیث پیرا سوي دا چې زبان د خاص او عام وي ارڅ کنه خبر وي کنه هغه ټول نه ذکر کوي خالي هغه ساري ذکر کوي الايه دا د کاه دې مولو کنه د آیات مخ شکړو او او دا به ورسته ذکر کوي چې کنه اې دې کنه دا د سو فرض د سر معلوم شول چې دې کې شي مزل دی دې شي مزل دی دې شي کنه مقصد او بل دا چې دا دلیل ده طبعا دلیل مقدم وي طبعا ځکه چې موقوف لري دا کنه طبعا مقدم وي ذکرن یا وضعا یا مقدم کړو ففرض طهارت غسل الاعضاء الثلاثه ومسح راسه ففرض طهارت تفریق باندې کو کنه په دې غیات باندې اضافت فرض طهارت ته اضافت لامیده چې هغه مفید د اختصاص ته ففرد طهارت نه فرد او دوسو الطهارت نه او داس مراد ده کني طهارت غسل تا ویل شي الف لام حدید او داس مراد ده وړي فرد او دوسو منزل د انمه درې دي او مسه د سار دو اضافت لامی ده یا اضافت به معنی فی ده بیا فرض په ودو څه شي ففرض من فیت وحارته فرض په ودو شي کې مینځل د ادمې درې دی او مسه د سار دو یا اضافت بیانی ده چې مضاف عین مضاف الیه وي ففرض طارته مفروض او داس ادا غشای ده مینځل د ادمې درې او مسه د سار دا مفروض او داس ده افرض منا مې کنه اصول فقه شې زده کړي دو ما ثبت بدلیل قطعی لا شبهه فيه ما ثبت بدلیل قطعی لا شبهه فيه چې په ټوس دلیل سره ثابت وي په یقیني دلیل سره ثابت وي چې پاسه شک شبانه وي ای حکم ته بیا فرض ته ویل شي فرض په دوا قسم دي یو فرض اعتقادي دي یو فرض کنه عملی دي فرض اعتقادي ته ویل شي چې عقیده دې کنه فرضیت په اړه لري چې دا شی فرض ده او کنه دې ولر بیا صحیح کافر کیږي منکر یې کافر کیږي لکه مين فرض ده او داس فرض ده دته وی فرض عملی او کچره د فرضیت نه منکر شولې بیا دلیل چون کې هغه د مرکتین دا کچې بیا منکر منکر کافر کېږي کافر کېږي نه ګننګ کېږي به فاسق کېږي به خو کنه کافر کېږي نه دته فرض عملی وتی نو ته فرض طهارت په عام معنا سره مراد ده نه فرض په ودوسه ا منزل د علمه درې دي غسل الاغذاء غسل د غاین زوال دا پیش نه یو غسل دا د ټول سرات منزو کې تویل شي او یو غسل د هغه د بعضی منزو کې تویل شي منزل د علمه درې دي چې هغه مخته لوسینا دی پښې دي و مسور اس او مسه د ساردو دا د آیات نرمنی مشره بهاد النص په دې حدیث په دې آیات سره نه فرض په د څه شي فرض او د څه مفروض او داس ادا شي دی بهاد النص په دې کن آیات سره نسنا د آیات مراد ده هغه استراحي منند مراد چې په اوسره فکر شي ذکر ذکر کېږي کنه ظاهر نص مفسر محکم اندم نه مراد ده ا د ه ګ تاکید نه سره چې به هاذ النص یره فی په داخله کړه فا فرض فی تفرید پر دو خپل فعل معنی مر الله چې دا کنه د میزل د ادمه درې او د سر مخه کنه دا متفرات کنه په آیات باندې آیات نه معنی مر الله بیا څه په چې به هاذ النص په دې آیات سره او د څه شي روافض باب د مسح جایز مسح په مونږ بلی ایو کرات ته وجنه کنه وارجلکم اته فی بلی کنه په دې رؤس کوم باندې مسح په سره باندې په پښې باندې هدې مو لکه چې ففرت ورته حسن الاعضاء الثلاثه من ذل د انمه درې ومسخو ا فقط له مزر غسل دا دی ومسخو مزر مسخ دو کنه ا غسل د مسه منار ته کو سول دا پور دی چې دا د لغت بیان دا خو د لغویونه وظیفه ده دا به ویشه لغت په کتبه شي به کسي کنه هدايه خو د فقه کتب دا دوته هو کنه د فقه احکام په چار دی عادت ذکر کوي کنه کنه هدا غسل تفسیر ته د مس تفسیر ته ساجت کنه هدا مر دا ذکر کوي دا خو لازمي لیکن خروج د موضوع نه د خپل موضوع نه وته دا خو دا موضوع نه ده چې نه به کله لغت منار ته وشي څنګه دې کوي کې غسل تفسیر نه یا د مسه تفسیر نه څنګه راځه بل چې واضح دی د غسل منع ته تورسي منځله منع ته تورسي مسه منع ته تورسي دا وی چې بل غسل هو الاساله غسل تشکو بل غسل هو الاساله غسل جدا يبي بيولي تولشي هو هذا مير فصل ده والغسل هو الإصالة دا يبي بيولي تولشي غرض يي اديك تفسيرنا و داعي ادي تفسير دي پورا باعث تفسير دي پورا حالانکه دا لوگ يوني وزي پادو كنا غرض يي كنا رد دا پزنا امامونه بنده امام مالک سوي چه دل کا فرد دا پودو سشه خلیب مخته به نه به نه چې ویلوسته بلکې مخې به یا سلاول به کنه دلته فرض ده چې وینې سره او داس نه وشو و میر احنا په چې دلک نه فرض مشن نه فرض کنه خلیب مخ باندې بو چې وچ ټول مختون شي بلوس یې بو چې وچ ټول سره تون شي کنه شي بالکل سلاوای ما دلک نه ده فرض سنت تا هدې ملو کنه غسل ترجمه ته کو کنه چې دا هغه وګوري دوته قرآن پاک شخص ته کړ شو دا فخصل وجوهکم هغه څه معنا به سره وکسي لغات په وسي چې هغه څه معنا دوه کيپ معنا دل کړو غلا و او بصر او چشم او کله قصب معنا دل نه کوي کنه بیا دې کنه او دل فرق نه افتراض ته فرضیت ته تول دا کنه به صحیح نه دي یا دل کنه فرض بل به دا صحیح نه دي غبل غسل ول اصاله غسل منا د په لغت کې به بیا ول اې په مفهوم د دلک نشته کنه نه پیاس څه کنه صرف مې نزل روغلې دي کنه سیلاول مشل دا چې فرض به د ذات په کتاب ولا باندې کنه دې ته مش فرض نشي وته ویلا غرض یې تفسیر نه رد په امام مالک ته مذهب باندې چې عدل فرض به دي دا څنګه غرض یې رد دا کنه ا د تفسیر نه په خپل امام ابي يوسف صاحب باندې کنه په خپل امام شه امام ابي يوسف سوي کنه چې خالي توندولا کافي کېږي دا اندام چې خالي تون کې کنه کونه سکېږي یا یې بونه دا کنه کافي کېږي بس او دا څه وشو دوی چې ول غسل دا عربي لفظ ده او په لغت کې دې منادو ولې ساله یې به به ول چې په ونه پېږي کنه دته بیا لاندول وته وی او منځل نه وته وی لاندول ته کنه چې دا لوم کنه الین سو خو منځل نه کړي دا امید شو امید نه معنا شي کنه اصلاح کوي هله اصلاح یې به بیا وله یې به بده بیا وې سمره یې په پوي وړي کنه تکاتور شرطه چې تکاتور نه وي بیا کنه اته منځل شي وته ولا کنه ځکه چې یو څه چې پریوزي باس دی کنه دا منزل دی یو څه چې پریوزي مخ نه یلو سنه خو صحیح ده که چې یو څه کې ته تکاتور نه تکاتور باب تفاول ده کنه کم سے کم چې دوا سوس کې پریوزي یو پریوته به پسې بلا پسې پریوته کنه دا به منزل شول ادنا مرتبه به زره داغه دو چې کم څه کم چې دوا سوس کې پر لا پسې کېټ شي نه که هله کران دی وخستو کنه کران دی پلوس مخ په وسیله ورو